بسم الله الرحمن الرحيم فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل سوال نن دا واردېږي چې کافیه ماخوذ ده مفصل ده او صاحب د مفصل په تعریب د معرب کې ترکیب نه ذکر کړي صاحب د مفصل چې کله د معرب تعریف کوي نو هغه المرکبو لفظ نه ذکر کوي او مصنف رحمه الله فتعریب د معرف کې هغه ترکیب ذکر کړی دی مرکب قید ذکر کړی دی نو دا مخالفت راغی د خپل اصل نه ځکه کافیه چې د چا نقل شوې ده د چا نه ماخوذ ده پای کې دا قید نشته دی او علامه ابن حاجب رحمه الله تاول مخالفت وکړ د خپل اصل نه دا جواب داده چې د صاحب مبصل په نيز باندې په معرب کې اعتبار ترکیب لره نشته دی صاحب مبصل په نيز باندې په معرب کې اعتبار ترکیب لره نشته منغه مرکب معتبر نه غني او په نيز د ابن حاجب باندې په نيز د مصنف باندې ترکیب له اعتبار شته دی چې معرب هغه چې مرکب وي نو ځکه مصنف رحمه الله مرکب ذکر کو په تعریف د معرب کې بل سوال دا دی چې مصنف رحمه الله ولی عدول وکړه د تعریب د جمهور نهاتونه ای جمهور نهاد د معرب تعریب چې کوي نو هغه د سوي المعرب ما اختلف آخره باختلاف العوامل یا ما یختلف آخره باختلاف العوامل هغه د معرب دغه تعریف کوي او مصنف رحمه الله د جمهور تعریف دلته حکم ګرځولای دی رسوي کنه و حکمه اي يختلف اخر باختلاف العوامل جمهور چې کوم تعریف کړی دی د معرب هغه دلته مصنف نه حکم د معرب ګرځولې ده سوال باندې پوښښ کنه جواب دا ده چې مصنف رحمه الله د جمهور نحاتو د تعریف د معرب نه عدول کړه ده ځکه چې د هغې تعریف مستلزم دی دور لره د جمهور چې کوم تعریف د معرب کړی دی هغه مستلزم دی دور لره او دور ویل کېږي توقف د شی ته په خپل توقف د شی ته په خپل نفس باندې لکه ته چې ا موقوف د په با باندې او با موقوف دی په آ باندې نو آ به موقوفي په آ باندې نو دلته په تعریب د جمهورو کې توقف د شعله نفسي څنګه راځي هغه په دې طریقې باندې راځي چې معرب چې معرفت د اختلاف د اخر د معرب چې معرفت اختلاف اخر دی دا موقوف ده په معرب باندې معرفت د اختلاف د عواملو د اخر د معرب دا موقوف ده په معرب باندې نو اوس که چرې معرب موقوف شي په اختلاف د اخر د معرب پورې نو دا به څه شي لازم شي دور به لازم شي کنه په دور باطل له خدا جواب ټیک نه دی ځکه چې جمهور کم تعریف د معرب کړی دی دا تعریف بالاثر دی شه دی تعریف بالاثر دی او تعریف بالاثر جایز دی تعریف بالاثر جایز دی نو حق په جواب کې دا ده حق په جواب کې دا خبره ده چې مصنف رحمه الله تعریب د جمهور نه عدول کړی دی ځکه چې د جمهور تعریب د معرب هغه کې لازمیږي تقدم د شی علی نفسه پای کې څه کېږي دا تقدم د شی علی نفسه ځکه ما ته وګورئ چې د تعریف د معرب نه تعریف د معرب نه مقصد څه شی دی هغه وسیله د حکم د معرب ته مقصود د تعریف د معرب نه هغه دا چې دا وسیله شي حکم د معرب ته او جمهور چې کوم تعریف کړی دی نو هغه دې کې څه په دې صورت کې نه په دې صورت کې لازمیږي دا خبره چې دا نتیجه عین صغرا ده نتیجه حالان کې صغرا مقدمه په نتیجه باندې حالان کې صغرا سوي ده مقدم وی په نتیجه باندې په دې معنی نو د دې وجنه مصنف رحمه الله د جمهور تعریف نه عدول کړه او دا تعریف کړی د معرب چې فالمعرب المرکب الذي لم يشبه مبني الاصله وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل بعض د جملو احکام د معرب نه او د اثر مرتبه نه په معرب باندې دا دا ده چې مختلف کیږي با آخر د معرب د دې حیثیت نه چې آخر د معرب دی په سبب د دخول د عوامل مختلفو چې دا به مختلف به وي په عمل کې په دې شان سره چې بعضې به عمل کوي مخالف د عمل د بعضو نه مخکې مصنف رحمه الله تعریف د معرب وک اوس مصنف رحمه الله حکم د معرب ذکر کړي کوم حکم چې مصنف د معرب ذکر کړی دی دا تعریف د معرب په نزد جمهور باندې ا تعریف د معرب په نزد جمهور باندې کتا سو واوریدل وزدل د سوال واردېږي چې اضافت د حکم ضمیر ته نه صحیح کیږي حکم مضاف دی مضاف الیه دی کنه دلته د حکم اضافت دی ضمیر ته کړه دی چې دا ضمیر راجع دی معرب ته نو معترض اعتراض کوي چې اضافت د حکم دی معرب ته یعنی ضمیر ته نه صحیح کیږي ځکه متبادر به د اضافت نه اضافت استغراقي وي متبادر دا دا چې د اضافت نه د حکم نه مراد څه وي دا اضافت استراقي وي نو دې معنی دا ده چې هر یو فرد افراد د معرب نه حکم دا غیدار چې اخره مختلف کی په خلاف د عامل باندې حالانکه خبره ده سنده بلکې معرب د پاره نورم ډېر احکامات شته معرب د پاره نورم ډېر احکامات شته لیکن نو جواب دا دی چې دا اضافت استغراقی نه دی دا اضافت بلکې دا اضافت عهدی دی خلې کنه دی او حکم په معنا د ټشو دا اضافت عهدی دی او اضافت استغراقی نه دی نه د دیو جنم او معنا داسې ده چې ومن جمله الاحکام ومن جمله الاحکام اي يختلف اخره او فمن جمله الاحکام کې من تبعیزیه ده من او من تبعیزیه په جمع معنی داخله دلی شي نو معنی دا ده چې بعضی د احکام د معربونه دا خبره ده چې اخر به مختلف کیږي په اختلاف د عوامل سره دویم سوال دا دی چې اضافت د حکم د ضمیر ته یعنی معرب ته نسې کیږي ځکه چې حکم په اصطلاح د منطقینو کې هغه د نسبت امر الى اخره اجابا او سلبا نسبت امر الى اخره اجابا او سلبا اسناد دی امر دی بل امر ته یا اجابه نو یا سلبا وي او حکم په اصطلاح د اهل شرع کې هغه خطاب الله تعالی المتعلق بفعل المكلفين دی او دا دواړه معنی دلته نسې کیږي ځکه که حکم می منطقي اخلي کوم منطقین د حکم تعریف کوي چې هغه اسناد دی امر دی اخر ته نسبت دی امر دی اخر ته نو اسناد دا خو په مرکباتو کې راځي نه ده او معرب قسم د اسم دی او اسم قسم د کلمې دی او کلمه مفرده ده نه به معنی او که حکم په اصطلاح د اهل شرع کې اخلي چې خطاب الله دی نو دا هم ځکه اذا د دې حکم په نس د اهل شرع باندې د دې نسبت او د دې اضافت ذویل عقول تکی خطاب الله تعالی المتعلق کوم تعریف دی د دې نسبت چاته کیږي ذویل عقول تکی هم عرب خود ذوی العقول نه نه دی پوه په معنی نو تاسو جواب وکئ چې دلته حکم نه مراد نه د منطقین مراد دی او نه د اهل شرع مراد دی بلکې دلته حکم چې کوم دی په معنا د اثر مرتبه باندې دی دلته حکم اثر مرتب باندې خل دې کنه وې کنه دا سوالو کې اخرنه چې اضافت د حکم ضمیر ته نه صحیح کیږي ځکه اے اضافت مؤثر ته کیږي اضافت مؤثر ته کیږي او دلته معرب چې مؤثر عامل له مؤثر څه شي عامل له او معرب خو اثر ده خبر مانوي کنه اضافت د حکم چاته کیږي هغه مؤثر ته کیږي او مؤثر دلته عامل له او معرب اثر ده جواب دا غنه ده ده چې په عبارت کې تقدیر ده عبارت کې په دوه طریقو باندې اے والحکم فيه والحکم له